یو څو مباحث دي معنی لغوي د سواک او معنی اصطلاحي حکم السواک هر هغه شی چې هغه سره په غاښونو باندې مخل شي دا موږ لا راتبې ته ورسېدل نه کوي صاحبدار موږ لا په مخ کې لګیایو نو په سټ دا سر شي بیا سټ دلته یې ته انتظار وکړو کنه ما سره خبره شنه بیا وکړه مګر لا مسواک لا عادت نه شروع کړی ته ول څه سره وسو موږ په مسواک ونه کې دا څه دی روغي چې به څه دی روغي بیا به چلو کوو اوس په دا مسواک کې لګیاو نه وځه دا به ځای تاسو پر سره تنګ شي دا راشي معلومه ده چې کتاب بالکل نه ګوره بس زه به ګورم تاسو به نه ګوره اوس مسوا کې لګیا نو سر سره څه کوي چې خواشه دا غزا کې لګیدل مخکې دا غاخونه دي بیا خلته بیا پوزه ده او بیا مخ ده بیا سر مته ده بیا غزا کې چړته اته خو درې میله فاصله ده السواک ما یدلو کو بیل اسنان هر هغه شی چې هغه شی په غاښونو باندې ماخل شي په اصطلاح کې سواک هغه لفظ ته ویل کېږي چې هغه لفظ ته چړې په ګوتو کې نسی او غاښونه صفا کوي شاغه فقها ذکر کوي ابتداء یو لیش نه کم نه ده پکار یو لیش برابر یو شبر برابر او د خنصر د ګوت نه برابر په غټوالي کې د وړې ګوت برابر یو لیش اوګد او دین اوګد دی نه جوړي او کاروس په استعمال کې کمیږي نو خیر دی او بیا بالکل وړوکی شي نو بیا دا ډېر مبارک شی دی چې د دفنولې پکار دی دا چې بې ځای غرزول نه دی پکار په دې سره سنت ادا شوی دی نو بیځای غرزول غیر مناسب د دې فضیلت دی نو دا چې افضل شی بیځای غرزول نه د پکار نبی اسلام لولو عاتیو کې مسواک ورکړي دا بهترین تحفه ده نو چې استعمال نو چې کله استعمال نو وته نو بیځای نو غرزای سره خخ دی کې یا محترم ځای کې دی کې دي زمونږه بعضی د فقه کتابونو کې هغه د مغلق متون دي یا روایت نادره دي نه پاغي فتوا هم نه ده پکار بعض سوزونه د فتوی سره مناسب هم نه لکه بعضی کتب کې لیکل مسواک د دلیش نه اوګد نه د پکار ولی فینو یرکب علی شیطان شیطان سوالی کوي نه د شیطان کله تمره غټه ده چې کم یې نو سوالی نه کوي اوګد یې نه پاغه سوالی کوي پښته ته وایي چې دې ماتین ته شیطان لیدل تا مقازان له قصه جوړو یو شی برنا وګت نه دی جوړول پکار فینو يرکب علی شیطان دا خبره ده خامخه بی ځای خوشوي یو نس راشي حدیث راشي نو خامخه فینو يرکب علی شیطان نو په دې لن باندې سوال نه کوي لیش برابر نو لیش کې داغه د مقعد نه ځایږي او چې وګت شنی بیا ځایږي یا کپالی شیطان ته کوی بد شیطان لیدل سواجی لیدل نو یو لیش برابر مسنون او فقالی کی چې دا هغه ونی مسواک بهتر وي چې پاغي کې تریخوالي د انارو د ډکی مسواک نه د پکار هغه کې خوګواله تریخ تریخواله چې چرته وی هغه ډکی بهتر دی لکه کیکر شو اپور شو وغیرہ دا بهتر دی او هغه ډکی چې پاره کې خوګواله وی لکه انار نو داغه نه مسواک جوړول نه د پکار حکم السواک د حکم السواک جمهور پر ځبان دي استعمال د سواک د من السنن امام اسحاق رحمت الله علیه په قول باندې د فحین د تذکر کې مسواک فرض دی او چې هیر ویل بیا مزایقه نشته یا ویل مسواک بخا بخا کوي کړي نه مزنه کی او د دې کی هغه فرض وای په عین د تذکر کې اصحاب الزوائر په نسبت دي استواک واجب مسواک چې واجب دی دو عنوان شو عنوان ثالث فضیلت السواک نو فضیلت السواک مرضات الرب مطهرات للفم دا به فضیلت فلسفه کوي او الله ته راضي کیږي نو هغه عمل چې پاغه باندې الله راضي کیږي نو دا بهترین په اعمالو کې دی مرضات للرب او سواکی موز په غیر سواکی موزر باندې په اویا او مرتبه باندې فضیلت لري نو غیر سواکی او موز مسواک ولا اویا موزر نو فائدہ شو خوا خواص سواک ابن عابدین رحمت الله علیه ذکر کړي مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړي سما ذکر کړو مو خو یو د مسواک په فواید کې مقلل البلغم دا د علما او طلباو لپاره ډېر ضروري دی د بلغم کمی مسواک د صحت لپاره فائدمن شي دی او حافظه تیرې تیزی نو د علما او طلبه او د فارا تیزوالی د حافظي خشه د حافظه په مسواک باندې سوا کی ملاری کار رحمت الله علیه کله او بلغم کمیږي په مسواک باندې نو چې بلغم کم شي نو سیات د فارا سینې د فارا خره فائدمن شي اولوی فائدہ چې دا تذکر د شهادتینو په عند الموت د مرګ په وخت کې کلمه شهادت الله نصیب کوي الله دې موږ ته نصیب وګرځي رضا د خواص د مسواک ذکر کوي بخلاف الافیون د نشیش د نشی سوزن استعمال نه د پکار خطر ده په هند نزع کې د کلمه شهادت به شي خپل هغه نشب ورته یاد شي الله دې موږ ساتي نو خواصم ذکر شو یو اختلافي مسله السواک من سنن الوضو یا من سنن الصلاه شوافی په قول باندې اسواق من سنن الصلاه من سنن الصلاه والوضوء احناف من سنن الوضوء ذکر کوي ځکه د سواق د د تطهیر نه راغله د پاکول کوي او د سم پاکول کوي زمين سنن الوضوء پکار دی لیکن ما رسول ترمذی کې ابن حمام رحمت الله علیه یو څو حالتونو کې مسواک مسنون وای یو څو حالتونو کې یو دا حين د تيقظ کې کله چې شپې وشي یا د ورځې وشي د خوب نه بعد سواک د من سنن الوضو شي نه من مستحبات الصلاه خو یقینا دا چاوري کمزوري دي اس خطر ده د وینې دراتلو بیا ځنې استعمال یا باریک وال مسواک د مازر مخ کې د استعمال کې چې سنت باداشي کم از کم امر مستحب یقینا ده او د دې اختلاف وجه دا شو چې بعض حدیثو کې عند صلا راځي عند صلا او کله مع رب الله عند مع عند مع نو په دې وجه باندې اختلاف د مو راغلی کې دا د اختلاف نه دی کدا د دغه نه مازن مخ کې مسواکم من المستحبات صرف دور بو د سوا کې د سنن مؤکده او کې فوزو کې او د په مازن مخ کې من المستحبات عظیمان صاحب رحمت الله علیه قال دا منقول د من سنن دي دا دین په سنن دي نو بیا اول چې سره کو ترازی نو مسواک د نبی اسلام عمل دا اوس چې کو ته برای نبی عاشر جلانه تاسو شو نبی اسلام اول چې کو ترازی نه سی کو په مسواک شپې خوب نه پاتنه سی کو مسواک ما سواک لولا نشق على المؤمنين لولا مخافت شق على المؤمنين لولا جواب براش انتفاع ثاني انتفاع دا ول کیږي چې د مخافت معذوب ده کیر زمانه وي د شق په مؤمنانو لا مرتم بی تاخیر العشاء ما با امر کرو دوی تا په تاخیر د عشاء سره الى سلس الله چې ما سر مزرستو کوي وبالسواک عند كل صلاتنا ما با امر کرو چې مسواک وکړي د هر مازن څخه نو دا خبره اجتهادي شوه اجتهاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جائز که غیر جائز غن اقوال دي یو قول د اجتهاد نبی علیہ السلام پر جائز دی دیم دا چې اجتهاد ممنوع دریم لیک تفصیل دی که اجتهاد په حرف کې وي په امور د جګړه کې ما به امر کړو دوی ته د مسواک عند کل صلات په امر شاه خطر ده قال ابو سلمہ فرایت زیدا یجلس فی المسجد ما زید رضی الله عنه لید جماعت کې بناسو ولنسواک من اوزنی مسواک په دې غوږ کې خدا کی ماذا القلم من اذن الكاتب د لیکون کې څنګه وخت سره قلم دی بیا کرخه کوي لیکل کوي دا چې مسواک به لګي نور صحابه نه کې خو دا یواز د کې خو دا نو دا من من سنن صلات البيد هر صحابي په وخت کې مسواک به وکړي فكلما قام الى الصلاه استاك مستبوت لري دا مسواک به وکړه نه مستحبات کې عند الله هم دي لتوجه غواړي د مصنف شیخ دی محمد بن عوف الطائی شیخ و شیخ دی احمد بن خالد د احمد بن خالد نقل کوي د محمد بن صاحب نه دی روا کې دا چراغه د مصنف شیخ محمد بن عوف شیخ و شیخ احمد بن خالد او استاد بر چې ده محمد بن اسحاق ده عن عبد الله بن عبد الله بن عمر د یحیی بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت ارايت ګور د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو زوی دی عبد الله بل زوی دی عبید الله او د دې عبد الله زوی دی عبد الله پښه کنه د عبد الله زوی عبد الله نو ما تاسو کړه دا محمد بن یحیی بن حبان وای عن عبد الله بن عبد الله بن عمر او نقل کوي د عبد الله بن عبد الله بن عمر نه یعنی ما تاسو ګور د عبد الله نه دا څوک دی دا عبد الله د عبد الله زوی دی عبد الله د عبد الله زوی دی هغه عبد الله چې د عمر زوی خبر پوه شوې کنه لار خپل نوم په ځای باندې دا څه بدی نه ده بده خبره نه ده پوه شوې نیکل نوم په ځای باندې کې خو نه څه بده خبره نه ده ما تاسو کړه د عبد الله بن عبد الله نه دا لاندنی عبد الله د حضرت عمر څه شو نو سه شو دا برنی عبد الله د عمر جی شو دا لاندنی عبد الله د حضرت عمر څه شو نو سه شو نو ما تاسو کې عبد الله نه کوم عبد الله چې د عبد الله جی دی هغه عبد الله چې د عمر جوی دی نو دا لاندنی عبد الله د عمر نو سید دا برنی عبد الله د عمر جوی دی رضی الله عنه قال قلت ما وی ارایت توازی ابن عمر ما پوی کا او دس دی ابن عمر باندې څوک دی ابن عمر عبد الله ستا پلار بلکه ستا پلار هر موز د پر او دس کوي او دس یې هم کوي او دس نه هم کوي نه دا څه وجه ده زمونږ او دس مات شنو او دس کوو او دس مات نه وینو بیا هغه موز باندې موز کوو ستا پلار څومره اهتمام کوي چې د هر موز د پر او دس کوي دا ولي کوي لكل صلاة طائرا وغير طائرا عما ذاك دا د کوم ځای نه کوي مونږ خو اودس ماتو نه اودس کوو او هغه اودس یو کنه خو بس د موز وخت راشي تازه اودس باندې موز کوي د دې وجه سره فقال د دې قال د پر فاعل هغه عبد الله بن عبد الله بن عمر دی هغه مسجد یو کې دا وی حدثتنی ہے اسماء بنت زید بن خطاب ما ته اسماء بنت زید دا خبره کړې ده چې ان عبد الله بن حنزله بن ابي عامر عامر حدثا چې ان رسول الله عمر بالوضو نبی رسول الله ته امر شو په افضل سره لكل صلاه هر مز د پاره باندې بل سلام افضل کوي او د شوی نوم کنه وی نوم طائر او غیر طائر فلما شق ذلك علی دا خبر به ډیر پوښوا دغه نبی له سلام ته امر د هر مز لپاره تازه او دست لګی بیا عمر به سوا کې لیکل صلات زهر مز لپاره دست مکو مسواک کو خبر پوه شو اوس خیر دې زما خبره صاحب کوي نه هر مز د پارا تازه اودس کول هاذا عظیمت عظیمت دې او اودس وی نه بیا اودس نه کول او مز کول حاجی رخصت نبی علیہ السلام باندې بو شو کنه نو بو شو نه الله وی زار مز د پارا اودس مکو خدا شو که چار مز د پارا میسواک کو عبد الله بن عمر وی زه په دې عزمت باندې عمل کوم زه په دې رخصت عمل نکوم زه عمل کوم په عزمت باندې فقال ابن عمر يرى النبي قوه او زه کول شم هر مز د پاره داس کول شم زه عمل په دې رخصت نکوم زه عمل کوم په دې عزمت باندې فکان لا يدعو الوضوء لكل صلاه زما پلار چار مز پر اوس کې نو دا وجه ده نبی اسلام ته امر شو هر موږ د پاره افضل لیکن دا شاق شو ویار موږ د پاره افضل مو کو مسواک کو نو د هر موږ د پاره افضل کول عظمت شو او مسواک تر موږ کول جوړ افضل تر موږ کول رخصت شو او زما پلار عبد الله بن عمر وی نه نه نه زپ عظمت عمل لیکن دا خبره د دې خپل اجتهاد باندې خبره ده چې نه ده روز حدیث وراشي د دې عبد الله بن عمر رضی الله عنه په خپل روایت کې چې د یو سړي او د شي او د شي بیا مستن شي بیا مز لپاره تازه او د کوي او د زفاس او د کوي د لس نیکي ملایي عبد الله بن عمر په خپل دروازه دا د دې اشتهاد دی پښې عبد الله بن عمر دا هر مز د پاره تازه او د سکول لحصول 10 حسنات د پاره د حاصلولو د لاسو دی کو په دا دې خپل اشتهاد باندې ګیا زما په خبر پوښ وکنه قال ابو داود غرض دې قال ابو داود ما ویلو پر دا محمد بن اسحاق تلمیز دی احمد بن خالد احمد بن خالد چې کله دا رواج ذکر کوي نو د صحابي کوم یو ذکر کوي د عمر کوم یو زیر عبد الله بن عمر د عبد الله بن عمر جی عبد الله نه ما تاسو کړو او عبد الله استغفار عبد الله چې د عمر جی له هر مز د پاره دا تازه او د سولې کوي او دیم قال ابو داود ابراهیم بن سعد د محمد بن اسحاق تلمیذ دی نو اغلی فرق کړ قال عبید الله بن عبد الله بر تاسو ځانو د عبد الله نه اوس تاسو ځانو دا استاد افلار عبید الله او عبید الله هم د عمر جی دی خو د لکت عبد الله پلار نه د عبد الله سره دی نو یو روایت کې یو طرف کې عبد الله ابل روایت کې عبید الله طرف باندې پوښ وای نو قال ابو داود غرض یعنی دا د امام اسحاق تلامذه او الفاظ کې فرق یو عبد الله یا دی او بل عبید الله یا دی Yeah. مسواک کوي نو طریقه د سواک څه ده نو طریقه د مسواک دا چې دا د مسواکونه چې کتنه پوت د مسواک نه د پکار بر اورې بزن لوي زخمی به عرضن مسواک درې زله داشي درې زله داشي په یمین باندې غافن کتنه پوت د مسواک نه د پکار عرضن په شفتین باندې مسواک پکار دی خو یوازې په غاښونو باندې نه د دې غاښونو باندې عرضن مسواک او په جیب باندې طولن مسواک دا چې په پلنو باندې او په جیب باندې په طول باندې نو السواک علی السواک درک السواک علی الاسنان مسدد و سلیمان بن داود العتاقی دا دو استادان شو د امام ابو داود رحمت الله علیه د شیخین شیخ قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن یرید عن ابي برده او دا ابو برده پلار سو دی ابو موسی شعری رضی الله تعالی عنہ عن ابي برده عن ابي عن ابو ابو موسى شري دا عن ابو برده عن ابي موسى اشري رضي الله عنه سند باندې پوه شوي اوس د مصنف د شیخینو په الفاظ کې فرق مصنف استاد زم تورو دوا یو مسدد بل سلیمان نو دا مسدد څنګه ویلو ابل استاد سليمان څنګه ویلو قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو برده وای زما پلار ابو موسی شری رضی الله عنه فرمای چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غرالو سر پارالو نستحمله نستحمله تبوک ته نبی اسلام او زی عملګر روان دي امون سره سوالی نشتا من طلب د حماری کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې موږ له سوال راکا سوال نشته د نه عملګری دي جهاد ته ابي سوال موږ تللی شو نستحمله نو مسلم شریف دا روایت تراشی نبی اسلامي قسم په خدای چې تاسو له درک زه خپل کار کوم یمن روان شو روان شو نو پدې کې چې سوال لې راوست یو خان راوست دوا دوا دوا نبی اسلام ته आवाज وکړ راشي نو چې مونږ رالو وی دا واخله موږ یې ارزان شي تاسو حانیس نشي تاسو سوګن کړو نو بیا موږ له الله برکت په دې سفر کې بواقع دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عزت له نظر کوم دا تاسو له خدای درکړ ما سره وینه نو مې نه درکو اوس خدای را وستنه واغله پښوی یا نبی علیہ السلام فرمایله چې زه سوګن کوم په یو کار باندې لیکن دا غل خلاف کې خیر وي نو سوګن باندې ځان حانس کوم کفاره ورکوم په خیر باندې عمل کوم سړي سوګن کړو قبضه قسم په خدای پلار سره خبرې نکوم دا کمه قتلیل پلار سره خبرو کې او که روزي دی ونی چې ترک د سله رحمی پلار سره خبرې نو حرام دی په حرام باندې ولي توبه کوي خو اتیان په خیر باندې کی کفاره دی ادا کی اتینا رسول الله نستحمله من طلب د حمالی کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وردا یو خبره ده نستحمله دا موس ابو موسی شری رضی الله عنه یو بل راتلل شته ویزنا سما پدې کې یو دوه ملګري رااله یې موږ سره ځینې چې نبی علیہ السلام سره لاړ شو او ما ته دا علم نو چې دې څه په غرض د پاره نبی علیہ السلام ته راځي چې لور کې نه استېدو ناغي وی چې موږ لا اختری پکار د نوکری پکار ده نبی علیہ السلام یې خه مشرق واړی جمعیت کې شو پښوی قسم په خدای چې څوک مشري غواړي هغه د مشري نه ورکو او د وټونو والای جمهور والای جمهوریت والای څوک چې وټونو غواړي ځاغل ور نه ورکو پښوی او د مشرۍ د چا اراده یې هغه نه ورکو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا مثلا نستعملونه دا نستعمله من طلب د عمالی قل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو په خبر کوی کنه دوه حالتونه شو یو د ابو موسی شری رضی الله عنه راتلل د پار د طلب د سوال لای او دین د نبی علیہ السلام ته غراتلل د پار طلب د عمالی نو چې کله عمالی د پاره مونږ راغلو نو مونږ ولیدل نبی اسلام مسواک به کول عمالی په حالت کې هغه تو ملګری ما ته حالونه وی چې څه د پاره ځای خو ما ته سره راشه اچلرو ناغي دا وی نبی اسلام دې د مشرف اچلنو کوم چې تو کې غواړي یا د چا د مشرۍ د غټوالي حرس وی اغلنو ورکو ها هیڅو کې نه غواړي نو زه ولا نوکری ورکوم زه دا نوکری ته ځکه قاعده دا ده یو سړی مشری د خلکو نه غواړي نه الله هغه سره تعاون نه کوي الله مدد نه کوي خو بیا هغه سره څوک اسمبلی ته نه ځي یوازې پاتې ها چې طلب نه کوي او خلک وایي ته زموږ مشرکی ده نو د الله تعاون هغه سره شامل حال نو په خبره پوه شو اوس استعمال په حالت کې ابو مساشر رضی الله عنه مولي د نبی اسلام یا استاد او دیم حالت څه ده طلب د حمالی د سوالې د پاره هغه کې نبی اسلام د مسواک حالت نو امام ابو داود خلق د مذهب د روایت نو کړی دا نستحملو فرایت یستاک نستحمل فرایت یستا کالا لسانی نشماول د نبی اسلام چې مسواک کول دا طلب د عماله کې مسواک حالت دی او طلب د سوال کې د مسواک حالت نه دی نو ما په خبر پوه شوې نو دا خیال ساتل پکار دا مسلم کلوان حالت نستعمله وهو یستاذ دا الفاظ شو د مسدد رحمت الله علی او سليمان ته وای قال سليمان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق مسواک کول وقد وزعت سواک على طرف لسانه او مسواک کې خود د خپل جیب مبارک په اړه باندې دا د مسواک واو او یقول اه اه او او او تر واکه راځي او او نو دا راوی د د هغه حکایت کوي ماولد الکارغه چاغه عاق نو کارغه خو نور قارینو چاغه وي پښې هغه د تعبیر مونږ کوو د ضربه کې هو پکې پروت دی نو کوم ځای کې پروت اپریشن وکړه د ضربه کې پکې وای نشته دی په خبر پوه شي اجرب چې انت پروت دی اپریشن وکړي د اجرب انت پکې نشته درو وای نه نه موږ دا غي تعبیر کو اجرب اوه ته یجرب وال بکی اغه ناغه څه ده پکې اغه پدې یجرب کې پکې پروت نه د چې سره پټ کړي موږ تعبیر کو پای سره دي کې هو ضمیر مستتر دی دي کې انت ضمیر مستتر دی نو دا تعبیر مونږ په هغه باندې کو دا نه چې هغه شی په عیني هغه څنګه پکې ده وهو یقول اه اه یعنی یتهوع قال ابو داود قال مسدد كان حديثا طويلا ولكن اختصرته هر بهر زمونږه دی د کیف یستاق یعنی کیفیت د مسواک یعنی وضع علی اللسان هم دا او په غافنو باندې هم دا غافنو باندې په پلونو باندې او اطراف د جبه او وسط اللسان په دو باندې توله استاکو بی سواک غیره د بل مسواک استعمالول بغیر د اجازت نه پر دې ملک د نشي استعمالول ها په مسجد کې د اوس ځای کې خلکو مسواکونه غیدي دا په عمومي استعمال د پاره نو دا بغیر د اجازه نه جایز عاطی د چا ملک کې جیب کې مسواک پروت دی نه بل بغیر د اجازه نه استعمال نه دی پکار کان رسول الله یستنو نبی اسلام مسواک کوله وعنده رجلان او د نبی علیہ السلام خوا کې دوه سړي عادما اکبر من الاخر یو لوی بل ورکیو نبی علیہ السلام عجیه ورکړ د نبی علیہ السلام اراده او فرمایل چې دا مسواک دی ورکی لور کوم ورکی له خلق ټکی ورکی میټای ورکی او لوی لا لوی شیخ لا سلوی تحفه ورکوي فوحی الیه سواک وحی شو په فضیلت سواک او مسواک لوی عطیه ده لوی عطیه ده ان کفر لوی دا لوی لور کا ورکی لمو ورکو ماشمان له خلک ټیکې نه کوي ورته بادشاہ له ورته ټیکې نه ورته هغه لوی شی ورته یعنی آت سوا کا اکبرهما مسواک ورکا دی دوړو کې کوم لوی دی نو قاعده معلوم شو الاکبر فالاکبر مشر لحاظ پکار الله اکبر فل اکبر کې شر مشر نه چې نو د مشر لحاظ پکار دی او ورکول د تحفه کې مو لوی تحفه هغه مستعد د اکبر دی نه سوا کو هدیه عظیمه لوی تحفه ده لوی شړیل ورکول پکار دی دا تبلیغ ملګری راځي نو چې ایمان وی استاد یې ناغله مسواک ورکړي او خوشبوي ورکړي خو چې خوشبوي ګوري نه او خوشبوي اخلي ځوانو او مسواک هم داسې کلک مسواک چې سړی کولی نشي لیک نرم مسواک وای ورکړي او قیمتي باندې خوشبوي ورکړي خوشبوي دور په خوشبوي کتلی او د راوځ ته هم ورکړي قیمتي خوشبوي هم نشته اوس مسواک هم نشته دا کلک اړو بالکل زړه مسواک کول دې څه معنا ده خوشوي مسواک عتیه نفیسه نو عتیه نفیسه ده لوی عتیه ده لوی لو ورکول غواړي خبر پوه شوي نو قاعده معلوم شه الاکبر فالاکبر یو بل حدیث راځي خالد رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام په شمال باندې او عبد الله بن عباس د نبی اسلام په یمین باندې نبی اسلام پیروز کړي نو بیا قانون دار الایمن فالایمن عبد الله بن عباس په خي طرف باندې وړو کې الګ او خالد رضی الله عنه اړو له طرف باندې حق چې د عبد الله بن عباس په نبی اسلام کې استا اجازه نه دل ورکم مشر دی عبد الله بن عباس د نبی اسلام جوړه بل نه زماله فخر پکار زما نو قاعده معلوم شو الایمان فالایمان دلته الاکبر فالاکبر الته قاعده الایمان فالایمان نو دا قاعده بن عمل پکار دا یعنی ملګری نه شي په علت ترتیب ترتیب باندې بیا الایمان فالایمان او که غیر ترتیب باندې الله اکبر فل اکبر باندې به عمل شي خبره پوه شئ یعنی ملګری ناس په ترتیب باندې دي نو قانون د الایمن فل ایمن با قانون جاری کی د شورا کې هم ایمن والا مخ کې راي پکار دا ایسر والا روز ته پکار دا هغه غیر ترتیب باندې چې ګډ وډ نه شي بیا قانون د الله اکبر فل اکبر پکار د مشر به مخ کې وای او کې شر ورسته دا یو دیم روایتم راځي د دا د منام واقعه دا د نبی اسلام د خوب واقعه د مسلم کې راځي دا واقعي په دوش یو واقعه د یقظتن ابل واقعه منام دې کې تدافع نه ده یو واقع د خوب کې شوی د بل واقع یکزتر د د غسل سواک مسواک تړل کې دا چې پرېخدل نه په کار کې مسواک کوین دي بیا فقالی کې دا وزن دې نګدي ولا ولاړ دي پروت نه په ولاړ ان قالت کان نبی الله یستاک نبی اسلام په مسواک فرمایله فیعتینا سواک مال به مسواک راکړه لیاغ سلاه چې زه مسواک وینځم نو ما به څنګه کوله فابدأ به ما باول شروع کړ مسواک ما وکړ ځکه د نبی اسلام لعاب مبارک زما خېټ تراش ډیره خبره ما به مسواک وکړ یو فائدہ بشي زما او بل فائدہ بشي د نبی اسلام زما فائدہ بدای چې د نبی اسلام لعاب مبارک زما خېټ تراش دا زما فائدہ شو او مسواک به حکم چې لغونه مسواک پوسی دا د نبی له اصلاح فائدہ وشي فاب دوی فاستاک ثم غسلو ګور نبی اسلام چې عائشه رضی الله عنها مسواک ورکول وینځل نه بغیر د وینځل نه ورکول چې لعاب د نبی اسلام د عائشه رضی الله عنها خېټه تراشنه ځار دې د فائدې خبره بیا چې عائشه رضی الله عنها مسواک نبی اسلام نو ورکل بعد الغسل ور چې لعاب النبي ان لعاب عائشه تبنجي لعاب النبي عائشه تراجنه فائدہ ده ثم اغسل بیا ما من ذل فاوات فویلی نبی اسلام ما ور کړ فقاوی مسله ذکر کړي دا خدمت زوج په زوجه باندې لازمی ده کنه ده لازمی ور عاشر مسواک ورکول عاشر له مسواک وینځو نو خدمت د خاون خدمت زنانه باندې واجب که غیر واجب نو شوافی وینا خدمت واجب نه ده ځکه عقد شی د په انتفاع د بضعی باندې نور ډوډۍ په خو بستر وینځ سبا کو دا سونه دا باغې نه دی لازم نو غالبا شوافی په صرف دغه د پاره خځې کوي بل کار نه ته بس هغه یو کار په پاره خځې کوي نه نه له خدمت الزوج احنا په نسبت باندې خدمت الزوج علی زوجه قضا نه دی واجب لیکن اخلاقا واجب دی ګور نبی اسلام عائشه رضی الله مسواک به ورکړ هغه به وینځو قضا د قاضي کې نه د واجب یقینا لیکن اخلاقا واجب دی نو که یو خزه د خاون خدمت نه کوي وجه قضا نه د واجب او اخلاقا نه کوم خدمت کاغی قزال وای نو وای خاوند مو قزال سایت نه رسي ما ته خدای ویل ګوړې ورته خو تنور نه مړ ډوړې راخلم دا وچه خورا پخړې دنه اګه خدمت کوي نو بس بیا څه کو السواك من الفطره قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن ابي الزبير عن عائشه عن ابن الزبير عن عائشه امام ابو داود رحمت الله علیه خصال د فطرت کې روایت د عائشه رضی الله تعالی عنها راغسته ده او امام بخاری رحمت الله علی روایت د ابو هرره رضی الله عنه خیال کوي سره د دینه چې روایت د عائشه رضی الله عنها جامع ده لس یا نه ذکر کړی کنه او روایت د ابو هريره الله عنه چې کوم راځي هغه کې خصال فطرت پنځه دي فقط مجامع روایت د عائشه رضی الله عنها روایت دي چې خصال د فطرت لز ذکر شوی دی یا نه او روایت ابو هريره الله عنه کې فقط پنځه دي نو څه وجه وا د امام بخاری رحمت الله علی ترک روایت د عائشه او اخذ روایت د برز الله کړي نو شارحین ذکر کوي چې دې شی دا مصعب بن شیبه په وجبات دا مصعب بن شیبه دې متکلم فيه دی ایوبل وجدام دا چې دا روایت د عائشه رضی الله عنها کې یو طرق کې یو طریقه کې ارسال هم ده ممکن ده د دې دوه علتونو په وجه باندې امام بخاری رحمت الله علیه روایت د عائشه پر خپل روایت د بهر رضی الله عنها زما په خبر پوه شو کنه کله نو جامع روایت چار عاشر رضی الله عنه دا مصعب بن شیبه په وجبانی یا ارسال او د عدم ارسال دا دوه علتونه کې دي شي دا خصال د فطرت دي سمرا نو خصال د فطرت سره واتونه کې پنځه ذکر کړي او پدې کې لس ادا ټول موږ ګورو نو یو لس دوله جوړي نو ذکر د قلت د کثرت منافی نه ده مفهوم د عدد معتبر نه ده یا مخکې نبی اسلام ته پنځه ویل شو روس نبی اسلام ته لس ویل شو دغه څه مزایقه نشته لاسم نه بلکې یو لس بلکې دولس لشي عشر من الفتنه باغی کی یو قص الشارب قص الشارب هغه ویسته چې د شفتینو شوند د پاسه وی نو دا شارب دی یعنی هغه ویسته چې ګلاس کې د چای پیاله کې شملو کې واقع کی شاربه دې سکل کوي ها دی عرق باندې کوم ویخت دی هغه شاربه نه دی هغه چای پیاله کې نه راځي نو کدا نقطه کوي نو نقطه مقطه کو د اسلوب ولګي دا وخت چې دي شوندو د بهر دي کنه او دا وخت چې دي شوندو د پاسې دي نو دې ته شاربه وای یعنی یا قرف شرب چاوي کې په ماستو کې په شملو کې دا واقع کی د دې متعلق درې قسمه د دوه قسمه روایت راځي لکه دلته قص الشارب او دیمه د حف الشوارب احفاء الشوارب نو دا درې سوزونه بشي حلق الشوارب او درې مقص شارب یعنی په دې په په کنچای باندې دا شو غوتاول چې دا شوند د پاتې کته نه واقع کیږي بر شوند د پاتې دي دا درې وړه مسنون دي فرق به څنګه شي کله وای احفار راځي او کله قص راځي نو د د دې قصد نه مبالغه چې دا اخفاء تاسو سره نو چې د شونو د پاسه کته وخت پاتې چې بر دی او اخفاء چې دا بالکل شوند صرف صرف پاتې شي سرواله د شوند اخکار شي او حالت بالکل په پتری باندې وخرول شي نو دې حلق ته بعض قول باندې بدعت ذکر کړل لیکن دا بدعت نه دی الحلق احسن عمر دي نو د شوارب کې دا درې طریقې شوي یا حلق او یا احفاء او یا چې د القط دا د پیغمبر سنت دی پښوی د درې ساعته ما چې خلق یې رو د منګه څومره لوی بری دي څوک په یریږي نه وایي په بری څوک یریږي ویسته دي سنت باندې عمل پکار قص شارب دیمه اعفاء اللحیه دا سنن عادیه کې نه ده دا چې مټه دا جونې شي نو دې نه کته چې کوم ویخترا شي نو قص دا غنه ثابت دی امام بخاری په خپل جامع کې ذکر کړی دی تعلیقات د عبد الله بن عمر روایت تعلیقات نو عندنا احنا او پنځ باندې د مټي برابر کرا دا واجب دی دنه کمول چې ده دا نه ده پکار د مودیدیانو ګره کبوتریان دا نه ده پکار پوره ګره پر خدل مټي برابر ادمټ نه زیات کس چې ده جایز که څوک پریدي نو دې کې مزایقه نشي خبره پوه شوې او مخ دمر وانی نو پرېمر سره پټ کړو نو ما غته دا کلاو کړ ما شرمېږي زه خو وخت دې سره مخې دومره او وخت او تاسو پرې ته ونه بیا د عبد الله بن عمر ویلي دي بس قصو کا بد نه لګي ها مخ غړ دې بدن برابر دې نو بیا ګرو دته نو مضاف نه لا پر وجه زینت نه جوړي اعفاء اللحیات دا مړوندونه دې کې د خیر پاتې کېدو خطر وي پوهې نه د دې لحاظ ساتل حافظ کوي غسل کوي کنه کوم اصول الفقزین نومې دې عبادتین دي براجم دي د دې لحاظ ساتل ونت فل عبادت د د طرفونو ویخته لړول دا مسلوب حلق چې دی هغه جایز دی مسنون طریقه هغه نه دی لړول امام شافعی رحمت الله علیه نه تناسب حلق کول چا دا شو کاته دملوی سره امام شافعی رحمت الله علیه او نه تفقی دا حلق دی دا دا باسو حلق نه د مسنون بلکې نطف مسنون هغه دا شو که دا پوهېږم خو سنت دی لیکن لکن لا اقدرو د وخت نه ما ویخته لړولې نه دي اوس د ویخته ویخونه کلک شوي دي خف شوي دي اوس په لړول باندې درد کوي لا اقدرو علی الوجه دا ګور امور مستحبه دي هر امام شافعي رحمت الله او خبره دغه چې دا لیکن په دې لړول باندې زت قدرت نه لرم نو دا علما او تا طلبه او تا امور مستحبه بن عمل بهتر شي د علما او شان سره مناسب دي ځکه امام شافعي رحمت الله علیه زر در ویا او زه کویګم چې دا مستحب ده چې لاړولې مستحب دي لیکن دا وخت نه ما دا ویخت لري کړی نو چې ویخت ویخونه مضبوط شي نو اوس بیا په ویستو باندې وځي نه تکلیف درد دي لا اقدر على الوجع خصال فطرت کې دي نه اعفاء اللحیه خصال فطرت کې د نه داخل دا په سنن عادیو کې نه دي چې نبی له سلام عرب څنګه جامع جلاو چې جامع جنا نه نه دا من الفطره من خصال الفطره د ټول انبیاء علیه السلام یې لسو خصال خصال فطرت عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلکې دا دا کتاب نکاح کې ځای برا چې ان شاء الله تحقیق وکړو والانتزاع دا انتزاع انتقاص الماء یعنی استنجاء بالماء اوس خسار د فطر ستور شو دولس لاس ذکر شو یو لس زیات شو سو دولس استنجاء بالماء قال ابو داود وروانه وروانه عن ابن عباس قال خمس كلها في الراس وذكر في الفرق د دې سر مس کې لیکل کېدل نارینه او د پارومو زنانه او د پارومو په یمین باندې په شمال باندې سر مس باندې لیکل تل سر منغزور دا یو طرف ته نه مس باندې لیکل یمین باندې او شمال باندې دیمه قال داود عن عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ دروایتون شو روایتون سور شو دوا پس ورسته قال ابو داود د غرض د قال ابو داود دو مرفوع روایتونه بر ذکر کړو اوس یو موقوف روایت دی قال ابو داود وروا وروي النحو عن ابن عباس او دغه شی مروي شوی دی د خصال فطرت بن لس عن ابن عباس نجعان ابن عباس شو روایت مرفوع شو کار موقوف شو موقوف نو ګورو سو دروازه مرفوعه شو مخکې او دا یو موقوف روایت نو مرفوع روایتونه دوا موقوف روایت درې اوس تعلیقات قال ابو داود وروي انه حديث حماد عن طلب بن حبيب اثر د طلب بن حبيب یو د مجاهد دوا ابوبکر بن عبد الله المزني درې نو درې مرفوع یو د د درې دو مرفوع یو موقوف